دا بل صورت شروع شو دې ته سوره محمد صلی الله علیه وسلم وایي حضور د نوم مبارک ذکر پکې راغلی دی دې ته سورۃ القتال وایي دې ته سورۃ د الذین کفروا وایي د قتال ذکر پکې راغلی وسلوي ختم صورت ته په اعتبار د جمع پنځه کم سلم صورت ته په اعتبار د نزول سوره حدید نرسو نازل شوی ربط د دې صورت ما قبل سره ظاهر دی ما قبل کې هلاک د فاسقینو دلته د هم الذين كفروا فاسقان دغه کافران دي کان ما زو بیان المصدقین من الجن و بیان دعوتهم لقومهم بیان المصدقین د جنونا بیان د دعوت د دیو قوم ته دلته بیان د مصدقین او د مکذبین دواړو د دې صورت موضوع بیان تقابل الاسلام بالکفر والنفاق بیان د تقابل د اسلام دی د کفر او د نفاق سره بالله نتیجه مفیدتا لاعمال الكفار والمنافقین نشته د نتیجه مفیده اعمال کفار ته او منافقین بخلاف المؤمنین فان لاعمالهم نتیجه حقتا صحیحتا د لومنۍ رکو خلاصه بیان تقابل اسلام او الکفر بیان د تقابل د اسلام او د کفر دی به احباط عمل الكفار و احقاق عمل المؤمنین په ابطال د عمل د کفارو په احقاق د عمل د مؤمنین لاتباع الحق دې اتباع د حق کړی و او اتباع الكفار الباطل ای تابعداري د باطل کړی و تعلیم طریق الجهاد تعلیم د طریقې د جهاد او منصوریت المؤمنین منصوریت د مؤمنینو ده والتذکیر بایام الله تعالی ما بعد الموت پند د خدای په حوادث او په ما بعد الموت والترغیب الی نصرت الدین ترغیب د نصرت د دین ته بین اجر شهدا بیان د اجر د شهیدانو دی بسم الله الرحمن الرحیم الذين كفسدوا عن سبيل الله ضل اعمالهم اکسان چې کافران دي منکی خلق د لارې د خدای نه گمراه کړي الله اعمال د دې په آخرت کې والذین آمنوا وعملوا الصالحات اکسان چې مؤمنان دي عمل کوي د صالحاتو ایمان ایمانوس دی علی محمدین محمد ته نازل شوی دی او دا حق دی جانب درمنه تکفیر کوي د سیئاتو د دی اصلاح کوي د حال د دی دا ولي کم کسان چې کافران تابعداري د باطل کوي کا تابعداري د حق کوي دا نه بیانې الله تعالی تعالی امثال احوال د دوی کله ملاقات یا کافران دي یا به احسان کو احسان بل دین او ما فدا ان ایا چې کم دی به فدیه ورکوي فدیه به پیاله تر دې چې کیږي حرب او زارها وسلې خپل الامر ذالک که خدای را دلر لوي انتقام یې غسته په دنیا کې لکن ترک ترکهم پری خو دي دي چې او ازمای بازي په بازو باندې هغه چې هغه اثر د جملې متقدمی وي بیا هغې کې تقسیمي چې وایې تړی دی نه په دوه قسمه خلق دی اما تمنون منن ما تفدون فداعن دواړه راغلي په کتابونو کې منها د شرمولا ده په جنو کې لیلا ده طالبانو دا دغه به ویل الله فرمایي سیدی مسعود الله هدایت ته دی اصلاح کی د حال دی داخلي جنت ته عرف عالم دی شناخت ورکی د جنت زیبر چا نه خطا کی خپل سیټ لبزی اے مؤمنانو که تاسو امداد وکړئ د الله امداد به وکړي تاسو ثابت قدم به خدای دې چې امداد ته محتاج نه دی او دې د دین امداد ته خپل امداد وي ان تنصروا دین الله ان تنصروا رسول الله ان تنصروا اهل الله ينصركم آکه سان چې کافران دي فتعسا لهم تعز هلاک دي هلاکت سره پاره دي وعدل اعمالهم او برباد کې الله اعمال دي داول دي بد غنا چې الله نازل کړو فاحبط اعمالهم الله اعمال برباد کړو دي سیر پزمنګ سیر د عبرت او د نصيحت وګوري څنګه عاقبت دا کسانو عاقبت د دې تدمیر او هلاکت دمر الله عليهم الله دی هلاکت پر راوست کافی امثال دی دی دا خو باز دا ځکه چې الله مولا ناصر چې مؤمنان دي کافرانو پر مولا نشته ناصر نشته دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدخل الذين يرون تقلبكم ومثواكم دویمه رکو شروع شوا د سوره محمد صلی الله علیه وسلم کان فيما قبلو بیان التفرقه بین المؤمنین والکافرین بیان د تفرقه ما بین مؤمنین او کافرینو کې و بیان عاقبتهم او نا اذن کذالک دلتم ده د دې رکو خلاصه تقابل الكفر بالاسلام من عاقبت اهلیهما تقابل د کفر د اسلام سره دی او بیان عاقبت د اهل د کفر او د اسلام دی وتذکر ما بعد الموت پند په ما بعد الموت او بیا یا مله د خدای په حوادث همت د کافرونو البتون صرف ګیډه پس روان کل انعام په شان د چار پیا لا حد لاکلها کفارم دغه سدي د ساری د خوراک اندازه هم نه پړسیږي دی مندازه نشته انې وخت په خلاف د مؤمنین ناغي د پاره اوقات دي د خوراک اندازه ده وتعی اتباع الهوا يرد اتباع د هوا نه بیشک الله داخلي هغه کسان چې مؤمنان دي او عمل کوي د صالحاتو جنتونو ته جاری به اعلان دي دونو داغینا انهار چې کافران دي نه فعال دي په دنیا کې خوراک کی لکه خوراک کی چار پای اور زید اقامت د دي دي ډیر د اهل قریو نه سخت په قوت کې لدوینا استاد کلینا اهل مکه چې ته وست د کلینا مجبوره کې وته وتا اهلک نامغي ما هلاکه قوي خلق دی ما هلاکول شي دی د پاره امداد کون کې نو هغه څوک چې په بینه واضحه د جانب نه رب نه چا کې دې شي چې د خیسته بد عمل نه دوړه برابر نه دي تابعدار کی د خپل اهوا او خواهشاتو صفات یې چې وعده کړی چې متقین سره صفات دې د مازو کرا فیها انهار من ماء نهر دي دوبو غیر آسن چې غیر متغیر وي رنگ به نه بدلیږي خوند به نه بدلیږي بوی به نه بدلیږي او انهار دي من لبنن د پيونه مغتینه طعام دي او انهار به من خمر دي شرابونه لذت للشاربین لذیذ به د پاد سکون کو نه شراب نه کی پیکا دي بدمزه دي انهار من عسل مصفا نهرونه به د عسل مصفا نه نن د غوینیو بوتل څومره ګران خرڅيږي الته به نهر به یې دې د پاره بدی کې من کل ثمرات هر قسم میونه به مغفرت به د جانب دربنا دا به یې خالد به پنار کې نه دي تګر ور کول شي ګرمه وب ما ان حمیمن سیرابولی په هر ګرمه وب باندې قد کی باطنی آزاد دي امعاد دي کلمې دي بارا کې وکیږي ذاته چې اوزي د استاد جانب نه وی هغه کسان ته چې متعلم ورکړي ماذا قال انفا دا اوس څه وي ټوخې کوي پوه هو نه شو اولائک تبع الله علی قلوبهم الله مهددی پړونو باندې وتب اهواهم تعویذ خواہشات خپلو کسان چې هدایت مومي زادهم الله زیادت کې هدایت هدایت کولی مشکک دی قابل زیادت دی ورکی دی تقوا دی دی انتظار نه کی مگر د قیامت چې راځي ته بغتتن ناصابي عشرات علامات د قیامت راغلي وي فان لمزدهم ذکرهم یوم مبتدا مؤخره ده ان لهم خبر مقدمه کوم زه دي د پاره چې راځي دي ته دغه قیامت پند دي التپن فائدہ نه ورکي پوښتنه تنه هغه غیر د الله نه بل څوک خنو کوم خپل زم د پات خلاف اولادي او مؤمنانو لپاره بخنه غواړه مؤمناتو لپاره غواړه عالم دې په متقلب ساتو چې زید واپس کېدو ساتو او مسواکم زید اقامت ساتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا لولا درېم رکو شروع شو د سوره محمد صلی الله علیه وسلم نه کان فيما قبلو تقابل الكفر والاسلام وهنا تقابل النفاق والاسلام مخکې تقابل د کفر د اسلامو دلته تقابل د نفاق او د اسلام وتذ ما بعد الموت كما فيما سبقه تذکیر ما بعد الموت ته لکه ما سبق د دې رکو خلاصہ تقابض الاسلام والنفاق تقابل د اسلام او د نفاق دی بن ترغیب ال الجهاد بن ترغیب د جهاد ته بیان رغبت المؤمنین ال الجهاد بیان د رغبت د مؤمنه جهاد ته د منکرینو ډله چې کوم دی دا ړاند دي بسم الله الرحمن الرحیم ويقول الذين امنوا وای کسان چې مؤمنان دي ولنه په دې باندې یو صورت فی هل جهاد دې کې جهادي فاذا انزلت سورتون ذکر شو سورت محکم دې کې ذکر د جهاد شي وی هغه سان چړونو کې مرض دی ګوت ته نظر د مخشي علی چې لکه به شي پراغلی حق پک شي من الموت دمرنا فاولا لهم اولا اغلی بدګنی طاعت و قول معروف طاعت او قول معروفه اولاد دي د پاره معروفه تعداد چې ظاهرا او باطنا دواړي چې کله قصد کی د امر کدی رښتینه رښتینه ویلو الله سره وعده دا بدیل غوړه وا او دروغ وی غریب دی تاسو چې تاسو اعتراض وکئ التفات شو فساد وکئ بدمکه کې او قطع کوي د سله رحم خپل دا اچ الله لعنت کوي په دی کان کړي دی وړاندې کړي دی ړونه کان دی ړونه وړاندې دی ما ما ابصارهم دی تدبر نه کوي په قران کې ودی کې بلکې علا بل امانه بل سره دی بلکې پړونو درندې دي کم کم مرتد شي په خپل ادوار وانه دي تاسو هدایت شیطان خې د عمل بد دی و املا لهم دی له ډیل مهلت ور کړی دی واخلا ډیر ته توبه و باز دې ته دي مذکور وي مؤمنان هغه ته چې بد غنډ دي مشرکین ته چې کم نار کې الله تعالی سنطيعكم في بعض الامر دا منافقان دي ته وي تاسو سره اطاعت کو په بعد امر کې خدای عالم دې په اسرار دي څنګه حالت به چې وفات د ملائکه یضربون وجوههم مخونه ولا وهي ادبارم شاګانې د دي دا دغه دي تابعداري کړو چې الله الله ناز کارو ناراض کوو او بدګ رضا د الله فابت اعمالهم د دې اعمال الله تعالی دا برباد کړل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا يكونوا أمثالكم سلو رمرو کو شروع شو د سوره محمد صلی الله علیه وسلم نه کان فی ما قبلو بیان المنافقین هاونا بیان علاماتهم مخکې بیان د منافقینو دلته بیان د علامات د منافقینو دی فإن النفاق امر مبتن حدونه پد په چا باندې اعتقادي منافع حکم نشي کولی ځکه علم د دې براته حضور ته په وحي وحي منقطع ده اوسنو په خلاف د عملینا حدیث کا علامات د منافق ذکر کړی دي سلور یادري اذا حدث كذب اذا وعد اخلف اذا تمن خانه د دې رکو خلاصه بیان تقابل الاسلام بالکفر والنفاق بیان تقابل د اسلام د کفر او د نفاق سره ومن حقارت الدنيا والتنفير عنها بیان د حقارت د دنیا دی او نفرت ورکول دی د دنیا نه او بیان نفاست الاخرت او ترغیب الیها بیان نفاست د اخرت دی ترغیب د اخرت وتلقین الاحترال للمؤمنین عن مبتلات الاعمال تلقین د مؤمنانو ته د ځان ساتلو نه د مبتلاتو د اعمالو نه چا ارتداد دی و ترغیب ال الانفاق او ترغیب د انفاق ته و مذمت البخل مذمت د بخل دی استغناء الله تعالی استغناء الله دا د خلقو د نفقاتونه قدرت باهره د الله دی او قدرت الباهره و ترغیب الى طاعت الله ورسوله ترغیب دی طاعت د الله ته طاعت د رسول الله ته و تنفیر عن مخالفت الله ورسوله تنفیر دی د مخالفت د الله د رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم ام حسب الذين في قلوب مرض ان يخرج الله اطغانهم یا ګمان کې چې بړونو کې مرض دی چې نه براو باسي الله د دې اکینی باطنی راو باسي وي که اراده ولرو لاره نا کوم تا تبل منافقان اوخم ته به وپیژنې په علامو خپلو سره وبپیژنې دي فی لحن القول په رواندش د قول کې دا خبرو مال چې دا منافق دی خدای عالم دی په اعمال استاد په ایجادي کوم امتحان کوم تاسو سره چې جدا کوم مجاهدین د تاسو نه د غیر مجاهدینو نه او صابرین د غیر صابرین نه ونبلو اخبارکم ونذر اخذائر کو اخبار تاسو هغه سان چې کفر کړي دي او منکی خلق د لارې د خدای نه مخالفت کی د الله او د الله د رسول نه خالف الرسول من بعد ما تم هدایت ظاهر شوی دی ځنور کی دی ته الله هیڅ شي برباد الله اعمال امام شافعی ته وایي چې ما سو سو ځل قران مطالعه وکړ د دې آیات کریمه نه بهتر دلیل په اجماع د امت نه لید یو غیر مقلد لیکلی دي چې دې دې نه ثابتي اجماع خو نه ثابتي د دې لمزان د امام شافعي زم نه لوی غني نو ما خدا استنباط وکړ دی وینا دا نم نه ورمي الله فرمایي دی مخالفت کی د الله او د رسول د الله نه دی تیار شه هدایت زر الله ته هیڅ شي بربادي الله اعمال دي اطاعت کوي د الله اطاعت کوي د رسول الله مبت اعمال خپل په ارتداد سره کسان چې کفر کوي منکی خلق د لارې د خدای نه بیا مړ شي او دی کفاري الله دې ته هرګز مغفرت نه فلا تهینو سستی مکوي وتدو الى سلم دعوت مور کې صلح تا به ضرورت تاسو ورتریه الله که تاسو مؤمنان یې الله ما حکم تاسو سره دی ولن یترکم اعمالکم هرګ نه نقصان کې الله اعمال تاسو حیات الدنیا لعب و لهو حیات دنیا لعب او لهو دي هر چې ذکر دي اذکار دي امور د آخرت دي که تاسو ایمان نه وړئ تقوا وکړئ او یریږئ درب نه اجور تاسو سوال یې نه اموال تاسو دا سوال د مالو کې فیحفکم مبالغه کې په سوال کې تبخلو یا ببخل کوي او به باسي الله تعالی باطینی کې نه تاسو ها انتم هاولای تاسو اے کسانو تدعون لتنفقوا فی سبیل الله د تاسو انفاق غو په لار د خدای کې څوک تاسو نه بخل کوي که څوک بخل کوي بخل ځان نه کوي او مال دې ترې خدای غنی دی چې تاسو د خدای حاجت نشته او تاسو فقیران دي وان تتول تاسو اعراض وکئ یستبدل قوما غیرکم بدل وکي الله قوم غیر تاسو نه ثم يكون امثالكم او به استاد بشان نه به بوتي کنه بس دابل صورت شروع شو دې ته سوره فتح وایي سر کې د فتح ذکر راغلی دی اته سلوي صورت ساته سلوي ختم صورت ته په اعتبار د جمع یو د پاس سلم صورت ته په اعتبار د نزول سوره جمعه نرستو نازل شوه کان فيما قبلو بیان معیت الله تعالی مع المؤمنین نصرا وعونا ما قبل کې بیان د مهیت د الله او د مؤمنینو سره په اعتبار د نصرت او د اعانت سره بیانو مظهر النصرت بیان د مظهر د نصرت ته به بیان الفتح والنصرت والمغفرت والهدایت په بیان د فتح سره په بیان د نصرت سره په بیان د مغفرت سره په بیان د هدایت سره وانزال السکینه او پنځال د سکینه سره و ادخال المؤمنین الجنه د اهل مؤمنانو جنت ته ما قبلو بیان المخلصین والمنافقین دلته هم بیان دی د مخلصینو او د منافقین د دې صورت موضوع بیان بشارت فتح الاسلام بیان د بشارت د فتح د اسلام دی مع بیان شرایط الفتح سره د بیان د شرایط د فتح من الايمان بالله ورسوله ایمان بالله برسول له تعذير او توخير د رسول الله سلام دی تسبيح د الله دی غضب واللعنت علی المنافقین بیان د غضب او د لعنت ته په منافقینو بیتخالهم النار په داخلو د دې سره اورتا مفوز مقابلهم او کامیابی د مقابلینو ده بیتخالهم الجنه بیتخال د جنت سره وتکفیر سیئات په تکفیر د سیئات سره و بیان بعض صفات نبی علیہ السلام بیان د صفات نبی علیہ السلام دی ان فتحنا لك فتحا مبینا بیشک ما فتح کې تا د پاره فتح مبینا چې فتح د مکه بس قام زمين دا به مستقبل کې کیږي خو تعبیر ته په ماضی وشو لا نه وشوي چې او بخی تا تعالی ما تقدمه د زمستانه چې خلاف اولاو یا رسته او تام کې نعمت دا الله پتا باندې تا تهدید صراط مستقیم او نصر تا دا نصر عزیزه دا موعید اربع دا دل کې سکینه پړو د مؤمنانو کې چې زیاتی کې د ایمان سره د ایمان خپل نه په اتباع د مؤمن به سره په اتباع د شرع او د دین سره د لخ اسمانو د مګدي او د الله تعالی علیم او حکیم لام د عاقبت چې داخل کې امر بالجهاد امر الله په جهاد سره چې داخل کې مؤمنان مؤمنات جنت ته داخل لاندې نهرونه همیشه به په دې کې تکفیر کې سیئات د دی او د الله باندې پنځ د دا فوز عظیمه د لوی کامیابی عذاب ورکی منافقین منافقات وتا مشرکین مشرکات وتا الظانین بالله ظن سو الله باندې ګمان د بدای چې خدای امداد نه کوي مؤمنانو سره په دې باندې دایره او حادثه ده د بدای غضب د الله دې په دې باندې لعنت الله په دې باندې دې جهنم وسات مسیرا بد ځای دې د جهنم خدای له اخر اسمانو دمزه کو دي الله دې عزیز او حکیم کړي بشکا مالګه تعالی شاهد دومت تزکیه وکړي او مبشر او نذیر چې تاسو ایمان اورئ په الله او پر رسول د الله وتعذروه د دې امداد کوي وتوقروه د دې تعظیم کوي او تسبیح الله لرا بکرتم واسیلا سبا بیگا کوم کسان بیعت کیستانا بیعت د الله نه کوي کله چې د عثمان صاحب د قتل خبره مشهور شوه دوونه لاندې کې ناست بیعت په جهاد وکړه دی بیعت د الله نه کوي ید الله فوق ایدیهم دا الله خپل فوق د لاسونو دی نه دی کڅوګ مات کی بیات ماتی پزان وبال پد دی کوفه ما دا الله فتی اجر عظیما الاجر بیات خواندان کی بیات کی د آیات کریمه لولی دویمه رکو شروع شوا کان من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن دویمه رکو شروع شوا د سوره فتح کان فی ما قبل الترغیب الى الجهاد بیان د مخلصین او د معذورین دی و ترغیب ال الجهاد من د جهاد تا بین بعض الاعذار الباطله بارزته بیان د بعض اعذار باطله او بارزه او منافقین دی و بیان بعض المخلصین بیان مخلی بیان عذار صحیح دی بیان عذار صحیح او د بعض اخرو د پاره والتذکیر بما بعد الموت پند ما بعد الموت وان المغفرة والعذاب بمشیت الله تعالی که عذاب دې که مغفرت د الله په مشیت دې لا مکره له خدای باندې مکره نشته والتذکیر بما بعد الموت مشغول کمانو او حال زمونږ د جهاد دا فاستغفر لمن له مغفرت غواړه یقولون وای په جبو هغه جوړونو کې دانشته باطن کې کافران دي څوک د ماتا د الله نه څه شي کې اراده ول zarar یا د اراده د نفع لګي بلکې الله په تعاملونه خبردار دی تاسو ګمان کو چې واپس رسول الله سلام مؤمنان حالت وي دا لړې تبوک ته لړل لړ وطن دی بیا دې نشي راتلی واپس اله اهلیهم ابدا همیشه خیر ته دا تاسو پرونو کې تاسو ګمان کو ګمان د ناکاره وکنتم قوم منبورا تاسو قوم هلاک تبا برباد ایمان په الله نو پر رسول الله تیار کړی ما د کافی نه پر عذاب سعیرا ذا اور سزون کې دا بای اسونه مکو دا ما نه یې تا بعد عذاب ورکې مې شاته دی الله تعالی غفور او رحیم زر دې چوي به د اخبار دې د مغیباتونه امن استخباری وای به مخلفون تاسو لړ شي دي تا مغانم تا چې تاسو یې واخلای دی به درته سوي ضرور ان تبعکم من پرې دې موږ مستاس تابعداري کو غنیمت ولید اراده لې چې بدل کی کلمې د خدای چې دا غنیمت د خیبر مال حدیبیه د پاره قل لن تتبعونا دنګ تابعداري مکوي دا غرات الله ویلی په خواله دینا په خوا د او زمنا دی بوې تم سره حسد لره بلکې لا يفقهون الا